بسم الله الرحمن الرحيم باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه دا په کتاب البيوع کې 68 نمبر باب دی او حدیث نمبر 2157 د دې زینا د درې ابواب د دې نه مخکي دا جمله په دې احادیثو کي او په دې روایاتو کي تیره شوه چي یو خارې سړی د خار سړی د بانډچي د پاره هغه دی سودا نه خرڅي او موږ دا غي هغه تفصیل داسې وکړو چې یو سړی د باندې نه د کلی نه د دهات نه را روان دی سودا یې را روانه کړې ده، مېښه ده، غوا ده، ګوړه ده، غنم دي، بازار ته یې هغه راوړي او دلته د ښار سړی عام طور باندې د د کلو خلک اګر چې اوس خیر حالات بدل دي خو عام طور باندې د کلو خلک د بازار د هغې د نرخ نه واقف نه نو یو سړی ورته دا ووایي د ښار چې دا سودا مه خرڅوه او مارکیټ ښکته دی او ته داسې وکه سودا ما ته پریده دا بدله زه خرڅه کم نو دا منه ده دا غي وجه څه ده ځکه په دې کې د دغه باندې هم نقصان دی او په دې کې د د دې خار د خلکو کوم چې عام خلک دي د هغوی هم نقصان دی د بانډچي نقصان پکې دا دی چې کله کله مارکیټ په هفتو او په میاشتو هغه ښکته یو هغه ډاوني نو د بانډچي به ناستي هغه خپلو پیسو ته به انتظار کوي نو د هغې نه ښه دا وه چې په کومه ورځ یې سودا راوړې وې او په هغه ورځو کې په هغه ډاون مارکیټ کې خرڅ کړې وې ګټه به پکې کمه شوې وې لیکن پیسې خو به ته نقد شوې وې او عام خلکو ته نقصان دا دی چې اغوی تاغه کم شی د باندې چینا براه را سرزان ملاوي ده نو ښارې سړې دې ولګیږي هغه چونکه په ګران نرخ باندې هغه خرڅوي نو عامو خلکو ته هغه شی هغه په ګران ریټ باندې میلاو شي لیکن په دې ځای کې ابن عباس دا غي یو بل توجیه کړی د دې روایت بل معنی کړی دا غدا چي د ښار سړی که چرته بانډچي لا که داغه امداد کوي او داغه سره مرسته کوي او بغير د څه لالچ نه هغه داغه سودا خرڅوي نو که چرته په دي طريقه باندي وي چي خيرخواهي وللټوي چي ياره ده سره چرته دوکه ونشي ځکه کله کله د بانډې يو سړی راشي او هغه سره د مارکیټ مطابق یو شی د ده د لس زره روپو وي لیکن دلته د ښار خلک هغه د هغه سره دوکه وکړي او هغه د لسو زرو شی ترې په پنځه زره باندې واخلي یا یې ترې په دوه زره یا په درې زره باندې واخلي نو دوکې کې هغه له تاوان وکړي نقصان وکړي نو ابن عباس وایي چې که یو سړی د هغه په خیر خیرخواهي لټوي او بغیر د اجرت نه او بغیر د څه لالچ نه هغه له سودا خرڅوي دا ټیک ده خو که یو سړی هغه له دلالي په پیسو باندې کوي چې د هغه نه هم په لالچ یې مقصود وي او هغه شی هم ګران خرڅول غواړي نو بیا دا ناروا ده. نو دی باندې موږ مخکې تفصیل او دا وضاحت دا وک دا د دین مخکې دا یو روایت موږ ویلی ابل پرونی درس کې د 2140 کې چی ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفأ ما فی انائها اگر چې دا روایت په مخ کې هم راځي په هغه ځای کې منګه د دې جملې او د دې حدیث معنا دا کړې و منګه یو معنا کړی و او بل معنا هغه منګ نه پاتې شو یو معنا خو منګ دا کړی و چې د یو سړی په نکاح کې په یو وخت کې دوه خزي وي نو هر خزه هغه کوشش کوي چې د خپل خاون دغه وګونه د دې بل خلاف ډک کی نو هغه خاوند هغې له په طلاق ورکولو باندې مجبور کی نو قرآن حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې غختنه دې نه کوي او خزا طلاق د د خپل خور او خور او ته د د ترحم په د وجه نه ویلې دي د هغې وجه دا ده حالانکې دوه خویندې خو په نکاح کې یو بنده نشي جمع کولی خو چونکې موږ ویلي چې اخت په معنا د مثل باندې خو چې څنګه مثلا دای خزه ده خو د سیدایم خزه ده د سیده لکه د د خور پشان نو خاون دی اغه له په طلاق ورکولو لکه نه مجبور کوي چې دی له طلاق ورکا چې دا د هغه بلې ښځې د عیسی رزق چې هغې په په په په په کنډول کې او یا د هغې په په کاسه کې چې کوم رزق دی چې هغه لکه دا ځان ته د راړولو کوشش کوي داسې دی نه کوي په دې کې دویمه معنا په دغه حدیث کې دا مراد وا کله کله یو سړی هغه د دویم واده خواهش لري نو یوې ښځې له د نکاح پیغام ورکي چې ما سره نکاح وکا نو هغه ولګیږي د دې سړی د د لومبنۍ ښځې نه د لومبنۍ نکاح نه مغه خبره ای نو هغه ته وی نکاح د سره کومه خو لیکن دی بل له طلاق ورکا نو په حدیث کې دا صورت مراد دی چی غوښتنه دی نه کوي یوه ښځه طلاق اختها د د خپلې خور د طلاق لتکفأ ما فی انائها دې دپاره چې دا راواړی ځان ته هغه څه چې هغه د دې ښځې په لوښي کې دي مطلب دا دی چې هغه د رزق نه محرومه کوي ځکه په ظاهره باندې هغه خاوند د هغې کفیل دی د هغې ذمه دار دی او دا د هغې هغه رزق هم لکه ځان ته وال غواړي نه بلکه الله چې تاله څه رزق مقرر کړی دی هغه به تاله مقرر يي او چې څه ستا تقدير يي هغه به تاته ملاويږي او څه چې د هغې تقدير يي هغه به هغې ته ملاويږي دا درې ابواب دا هم دغه بيع الحاضر لباد چې د یو خاري سړي د د باندې چی د پاره خرڅول دا درې ابواب دا په دې باندې دي نو په دې لومبني باب کې د ابن عباس دا معنا ذکر کوي چې د خیر خواهی په نیت باندې یو خارې سړی باندې چې له سودا هغه خرڅولې شي او کنا اجرت تی اخلی او پیسې تی اخلی نو بیا ناروا ده دا بل باب کې هم دغه مراد دی هم دغه د ابن عباس دا فتوا ذکر کړي لومبنه باب امام بخاری دا سه په سوالیان داس کې ذکر کړي دویم کی چی هغه چا چی هغه دا معامله چی یو ښاری سړی د بانډچی د پاره سودا خرڅوی دا یی مکروه ګڼلی دی هم دغه د ابن عباس قول ذکر کړی او په دریم باب کی چی آیا د بانډچی سړی د پاره اشترا سودا غستل هغه جایز دی نو هغه هم ذکر کړی دی نو په یو کی خرڅول بل کی اغستل نو دا درې ابواب دا د دی حدیث د غیوی جملې سره متعلق دی باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر آیا خرڅول کولی شي یو خارې سړی دی او باندې چی د پاره بغیر اجر بغیر د اجرت نه یعنی بغیر د لالچ نه بغیر د اجرت نه وهل يعينه او ينصحه آیا داغه امداد کولی شي او داغه خیر خواهی اغه لټولی شي وقال النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر فرمایي اذا استنصح احدکم کله چې طلب د خیرخواهی وکي یو تن ستاسو نه دا په یو بل حدیث کې دا راځي کله چې طلب د خیرخواهی وکي یو تن ستاسو نه اخاه د خپل رور نه چې رور زما امداد وکا نو فلینصح له په کار دا ده چې یو سړی د خپل رور خیرخواهی ولټي ورخص فيه عطاء او عطاء ابن ابي رباح اغم په دې کې دا رخصت ورکړی دی که یو سړی بیلالچا د یو باندې چی امداد کوي نو کولی شي دغه سودا خرڅولی شي ځکه عطا چې دی د ابن عباس شاګرد دی نو څه چې عام طور باندې د ابن عباس فتوی نو دای د شاګردوم وی حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه يقول دا د جرير ابن عبد الله البجلي هغه روایت ته چې د نبی علی سلام سره بیعت کړو چې زبر د هر مسلمان خیر خواهی لټوم او په دې کې بیا موږ د جریر ابن عبد الله البجلی هغه واقعم ذکر کو چې غلام یې ولېګو چې لاړ شه مال او اسرا ولا داسې د درې سوو دراهمو پورې. غلام لاړ د درې سوه دراهمو اس یې راوسته. جریر بن عبدالله البجلي چې وکتل چې یاره دا اس خو قیمتي دی، سړي ته وویل په څلور سوه یې خرڅوې؟ وایي هاو. په پنځه سوه؟ وایي هاو. تر دې چې اتو سوو ته یې ورساوه، هغه له یې اته سوه روپۍ ورکړې، اته سوه دراهمه، او هغه یې ترې واخیسته. غلام ورته وایي چې جیه خو ما په درې سوو باندې هم راوستی و. وی ما د نبی علی سلام سره بیعت کړیو چې زه به د هر مسلمان خیر خواهی لټوم بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د پیغمبر سره بیعت کړی دی علی شهادتی په دې گواهی باندې چې د الله نه علاوه بل حاجت روا مشکل کشا نشتا او بشک محمد د الله پیغمبر دی و اقام الصلاه او د مونځ په جاري کولو باندې او د زکات په ورکړه والسمع والطاعه او د د مشر او د حاکم او د امیر داغه په په حکم اوریدو او داغه په طاعت باندې والنصح لكل مسلم او د هر مسلمان د خیرخواهی په لټولو نو چونکه دا بانډچی هم لکه په کل مسلم کې شامل دی امام بخاری دا روایت راوړی دی چې دا خیر خواهی لټول شي او دا سودا یو خارې سړی هغه ول خرڅول شي حدثنا السلط بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لا تلقوا الركبان ركبان د راکب جمع ده راکب هغه سړی چې هغه سور وي او یا سودا هغه د د کلونه او یا د دلری زین هغه په خپل سارو باندې په زناور باندې دای په شا باندې بار کړي کام تور باندې په خوا همدا سه بوا مثلاً یو سړی به د منډۍ نه بې سودا واخسته او بیا به لکه دې کوڅو کې او دې علاقو کې ګرځېده، چا به په خره باندې یې سودا بار کړې وه، یا دا رنګې قافلې به راتلې او هغوی به په اوښانو باندې، دا رنګې په په آسونو باندې سوداګانې هغه به یې بار کړې وې. لا تلقوا الرکبان، تاسو قافلو له قافلو سره ملاقات مه کوئ، چې قافله په لاره کې راروانه ده او ته د هغوی سره هغه ملاقات کې او هغوی له مخې ته مه ورځئ د هغې وجه څه ده ځکه چې پرې د چې هغه سودا هغه بازار ته راوړي مارکیټ ته راوړي عام طور باندې د غټ تاجران داسې وکړي چې کوم خلکو بس مال راچولې د لرې نه د بهر ملک نه راچولی دی تی هغه مال هغه واخلی یو کوسو کسان هغه س یو واخلی مالدار استه بل واخلی او ټوله سودا غي په خپل قبضه کې کی او دلته به په مارکیټ کې د خپل خوخه مطابق په غریټ باندې خرڅي لا تلقوا الركبان لکه وجه دا ده چې دی کې د عام خلکو نقصان دی او بعض شیونه هغه د عام خلکو د مصلحت دا غي نه خلاف وي نو تاسو ملاقات مکوي او مخ ته مو ورزي قافلو لا ولا يبيع حاضر لباد او خرڅول دي نه کوي او خارې سړې دی او باندې چی د پاره په په اجرت باندې څنګه چې د ابن عباس دا معنا را روانه ده قال قلت لابن عباس دا طاووس وی چې ما ابن عباس نه تاسو کو چې ما قوله لا يبيع يبيع حاضر لباد چې د دې قول څه معنا ده چې خرڅول دي نه کوي یو خارې سړی دی یو باندې چی د پاره نو قال ابن عباس ویل چې لا يكون له سمسارن چې داغه د پاره د دلال په اجرت باندې نه جوړیږي مطلب دا دی چې داغه نه کمیشن اخلي چې رزه به تعالی دا سودا خرڅه کما او مال به کمیشن راکې سمسار سمسره چې دنو داغه کمیشن کاری ته وي کمیشن کاری هغه جایز ده جائز ده او ټیک طبعی صورتونه هغه به جائز نه وي خو عام طور باندې هغه جایز وي لکه مثلا عام په دې ګړو منډي کې د ابازونا چارسدینا مردان نه د غیر چاپیره علاقونه د غراوډي سوداګانی نو اګر چې اوس خو غیر هغه د هغه علاقو چې کم زمیدار دي هغه هم لکه هوښیاري او هغه هم څه داسې خبره نه ده ځکه حالات بدل دي په دې ځای کې چې کم اړتي وي هغه کمیشن کار هغه ناشتي په په ګړو منډي کې نو هغه غلا غ سودا هغه خرڅه کی چونکه داغه غ دغه وی زیوی نو داغه په غزه کې هغه سودا هغه لړکړي بلدا د کدی دوران کې گا کراشي لیکن په منځ کې هغه اړتی هغه کمیشن کار هغه ذمہ داری نو یو خو داغه غزی وی نو داغه هغه کمیشن هغه واخلی بل دا دا چې هغه گاک باندې هغه خرج کینو پای کې داغه غزی ذمہ داری وی نو داغه هغه کمیشنونه وغیرہ هغه اخلي نو لا یکون له سمسارن ندی جوړیږي دا د ښارې سړې د دې بانډچي د پاره سمسارن دلال په اجرت باني چي هغه له په اجرت باني او په پيسو باني دلالي کوي نو د ابن عباس وایي چي د دې حدیث مانا دا ده هر چي بې لالچه کوي نو بې لالچه هغه له مال هغه خرڅولې شي باب من کره ان یبیع حاضر لباد باجر چا چی دا مکروه غنلې ده او چا چې دا ناپسند کړې ده چی یو سړی دی یو ښاری سړی دی هغه دی یو بانډچی د پاره د هغه سودا خرڅه کی به اجرن په اجرت سره مخکې بغیر اجرین او اوس دلته په بی اجرین دی حدثني عبد الله ابن صباح دا رستو چې کومه جمله راځي و به قال ابن عباس نو دا په دې باب سره عنوان سره په سر کې پکار ده چې په دې باندې ابن عباس هم دا قول کړی دی حدثني عبد الله بن صباح حدثنا ابو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چی خرڅول دیو کی یو خارې سړی دی او باندې چی د پاره اوس په دې باب کې په دې دریم کې چې آیا اخستل کول شي یو خارې سړی دی او باندې چی د پاره به سم سره په په دلالۍ باندې چې هغې کې هغه پیسې اخلي او کمیشن اخلي نو آیا په دې باندې دا کولی شي نو دې ځای کې د یو دو تابعینو دایي قول ذکر کوي چې څنګه یو خرڅون څنګه چې داغه د پاره سودا په اجرت باندې او په سمسره باندې چې غله دلالی کوي او پیسې تی اخلي نو څنګه چې غله خرڅول سره د لالچ نه غنه شي کولای نو دارنګ کاغله سودا اخلي او پای کې ته غل لالچ وي او دغه تی ساتي نو دا هم پای کې شامل دي چې اخستل کوي یو خارې سړې دی او باندې چې د پاره به سم سره په دلالي باندې چې غل په اجرت باندې هغه دلالي کوي وکرهه ابن سیرین و ابراهیم او مکروه غنلی دی په دې دلالۍ باندې چې داغه نه پیسې اخلي او کمیشن کمیشن تی اخلي ابن سیرین تابعی او ابراهیم نخی تابعی للبائع وللمشتری د بائع د خرڅونکو د پاره هم او دارنګ د مشتری د پاره هم د مشتری د پاره هم چې هغه لکه داغه د پاره سودا هغه اخلي د داغه باندې شي د پاره قال ابراهيم ابراهيم نخعي وي سوال دا راځي چې په حدیث کې خو لکه لا يبيع راځي لا يبيع راځي نو پدې کې لکه دا څنګه مشتری ته شامل دی ابراهيم نخعي داغي جواب کوي چې اصل کې دا لفظ بیع چی ده نو دا د اضدادو نه دی ددی دواړه هغه الټه معنی هغه راځی په معنی د خرڅ هم راځی او په معنی د اغستو هم راځی نو ابراهیم نخعی وی چی عرب وی بیع لی ثوبا زما د پاره دا جامه دا خرڅه کا نو حالانکه په ظاهره باندې د خر څکه معنا ده خو لیکن وهي تعني الشراء لیکن عرب د هغې نه شراء مراد اخلي چې یعنی اشتري لي ثوبا زما دپاره دا جامه دا واخله نو بیع دا لفظ د اضدادو نه دی په معنا د خرڅ هم راځي او په معنا د شراء د اغستو هم راځي. حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع اخيه بيع دې نه کوي یو سړی په بيع د خپل رور باندې چې د هغه سره معامله شروع ده او یو سړی په کې رادانګي او د هغه هغه معامله هغه خرابوي د هغې صورتونه موږ مخکې ذکر کړي وو چې بعض اوقات یو سړی په بیا کې منځ کې رادانګي چې دا شی دی ګاک لمو ورکوا دا مال را کذبه د نخیر 50 روپۍ ګران واخلم نو دا غاک نه خرابې او دارنګ دیو ته پخپلا مخې ته کیږي نه پرې د چی که د هغه سره سودا برابره نه شوه تاله به یې درکړي او کله کله یو سړی هغه د دکاندار نه هغه ګاک خرابوي او ګاک ته وایي چې راشه دا شی ما سره دی او زه به د لارزان درکمه نو بیا دې نه کوي یو سړی د د خپل رور په بیا باندې ولا تناجشو او دارنګي دلالی مه کوئ او دوکه مه ورکوئ یو ګاک له د شی په ګرانولو بانی نجش دغه دوکه ده چی یو شی په خپله اخلی نه او یو ګاک ته هغه شی ګرانی په خپله اغستل دی مقصد نه او صرف په ګاک بانی هغه شی ګرانول مقصدی ولا یبیع حاضر لباد نو دا ډیر د سی مارکیټونو کی دا کیږی. چې دغسې خپل کسان يې ملاو وي رابه شي په يو شي باندې به ريټ وا واچوي چې لکه دا شی صرف ددې دپاره چې دا ګاکي واوري او دا شی ترې ګران واخلي ولا يبيع حاضر لباد او خرڅول دې نه کوي يو ښارې سړی دی او بانډچي دپاره حدثني محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد منګه من کړی شوی یو چې خرڅول دیو کی یو خارې سړې دی او باندې شي د پاره ځکه پای کې د عام خلکم نقصان دی او دا باندې چی هم دا غم نقصان دی باب النهی عن تلقی الرکبان، منع ده د د قافلو ته د مخې ته د ورتلو نه چې ته قافلې نه په لاره کې دا باب او دا ورپسې باب دا هم په دې دغه په دې تلقی باندې دي چې د قافلو نه د لارې په په دوران کې ته سودا اخلي او کله کله تاجران بعضي مالدار هغه راولګيږي اينه ټول مال واخلي منډي ته بيا راوړي نو هغه بيا په خپل من پسند ريټ باندې خرڅوي ګران يې خرڅوي نو د دې نه منع راغلې ده په دې بل باب کې به دا ذکر کی چې دا منع دا د کم ځای پورې دا او د کم ځای نه په کم ځای کې لکه دا به د دې نه نه نهي کې نهي شامله. کله کله یو بازار غټي پوره کیلومتر په چین کې خو په کیلومترو باندي هغه وي نو هغې باندې ټول هغه د بازار اطلاق کیږي نو مطلب دا دی که یو سړی د بازار په خوله کې کوم ځای نه چې بازار سټارټ کیږي که په هغه ځای کې یو سړی داسې د یو قافلې نه یا مثلا د یو چا نه سودا واخلي کوم چې د بازار هغه خوله وي او ابتدا وي نو په حدیث کې منه دا غي نه نه ځکه خو شی بازار ته راغی ها یو دا د چې ته د بازار نه بهر چې لا قافله غ په لار کې ده او د بازار نه لري ده نو په دې بل روایت کې به به دا ذکر کی نو باب النهي عن تلقي الركبان من دا هغه د قافلو سره د ملاویدونه او غیلا د مخه ته د ورتلونه تلقي الركبان متوي او تلقي البيوع متوي وان بيعه مردود او دا بيع چې دنو دا مردود ده امام بخاری دا داغه د د علماو یعنی د غي د قول موافق دی چې غي د وای چې د سره دا بيع لکه دا شوی نه ده د سره دا بیعه تا شوی نه ده او نور فقها وی چې نه دا بیعه مردود نه ده بلکې که مثلا قافله را روانه ده او یو سړی په لار کې ورغی یو تاجر داغه نه غمال واغست او قافلی والا هغه یا یو سړی هغه ک بازار ته راغی او هغه ته پته ولګی دا چې دی سړی خو زمانه دا سودا دا یې مانه ارزانه اغستې ده او د بازار ریټ خو دلته ګران دی نو هغه له دا اختیار شته دی په په حدیث د مسلم کې دا راځي چې کله داغه هغه مالک راشي دلته بازار ته وغه ته د ریټ پته ولګي نو هغه ته اختیار حاصل دی هغه کم تاجر چې د دنه مال غستې دي نو د دې داغه نه هغه معاملو سره د فسخ کولی شي او داغه نه خپل سودا هغه واپس غستې شي امام بخاری وی چې زکه تی اغستې چې سره دا بیع مردوده ده دا بیع د سره شوی نه ده او نور وی چې نه شوی ده خو لکه د سره اختیار دی دی هغه خپل بیع هغه فسخ کولی شي لئن صاحبه دا بیع ول مردوده ده ځکه دا غي علت ذکر کوي لئن صاحبه عاس ځکه د دا صاحب چې دی چا چې د هغه قافلې نه هغه سودا اغستې ده نو دا صاحب دا اغستونکې دا تاجر عاصم دا ګناهګار دی آثم ګناهګار دی نافرمانی کوونکې دی ځکه اذا کان به عالما خصوصا په هغه وخت کې چې دی په دې باندې خبردارم دی چې دلته د مارکیټ ریټ هغه یو شان دی او دی دا هغه قافلې نه هغه مال او چې لا به ته په خله باندې هم وی چې را بازار دا ریټ ته دروغ وی نو او خد سره د پوی وی نو بیا خو په هغه صورت کې خو مکمل تور باندې دا معامله دا ناروا ده اذا كان به عالما کله چې دی په دې خبره باندې خبرداروم وی او پویم پی وین او هو خداع فی البيع دا په په معامله کې دوکه ورکول دي او دوکه چې دنو دا جایز نه ده نو د دې وجنه دا بیع او دا معامله د سره مردود ده دا د سره شوی نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د تلقی قافلو ته مخه ته د ورتلون او قافلو سره په لار کې د ملاویدونه و ان یبیع او د دین منع کړی د چې خرڅول دیو کی یو خارې سړی دی او باندې چی د پاره او که د ابن عباس هغه معنا کېی چې خرڅول دې وکړي یو ښاری سړی د یو بانډچي دپاره په دلالۍ باندې چې د هغه نه کمیشن اخلي او د هغه نه دلالي او پیسې هغه ترې اخلي ها هرچې بغیر د اجرت نه او بغیر د لالچ نه خیرخواهۍ په تور باندې وي نو هغه په حدیث کې په منع کې نه ده شامله حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما طاووس وی چې ما د ابن عباس نه تاسو کو چې ما معنا قوله د دې قول د نبی عليه السلام سم معنا د چې لا يبيعن حاضر لبادن خرڅول دي نه کوي یو خارې دی یو باندې شي د پاره نو فقال وی ویلی لا یکون له سمسارا یا نور نسخو کې دا دی لا تکل له سمسارا د دې معنا دا ده چې داغه د پاره دلال په اجرت باندې م جوړیږي چې داغه نه ته کمیشن اخلي حدیث کې منه د دې راغلی دا او هر چې بغیر لالچ دی داغه خیر خواهی په تور دی هغه په حدیث کې نه دی منه حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے قال من اشترى محفله محفله پرون منګه دا غسار وو چې دا غي هغه پي هغه رکاو کړی شوی د دې لپاره چې هغه ګران خرڅ شي منش ترا محفلتن چا چې هغه ساروي هغه واغسته محفلتن چې داغه هغه پۍ هغه بند کړې شوي دي نو فلیرد معها صاعا نو په کار دا ده ښه چې د مشتری او د گاک دا واغستا چونکه هغه سره خو دوکه وکړې شو اوس چې هغه خپل اساروي واپس په هغه مالک باندې خرڅي نو دا وی چې خیر دی هغه له یو صاع قجوري هغه ول ورکا یا یو صاع غلو لورکا فلیرد معها صاعا په کار د چې واپس کی دا مشتری دا ګاک د هغې سره د هغه څاروي سره صاعا یو صاع قجوري چې هه دا واله ځکه چې ما دو درې ټیمه پي استعمال کړي دي قال او دا وی چې نبی له صلوات والسلام من کړي د تلقي البيوعنا تلقي البيوع د بيوع نه مراد غ مبيعات دي څنګه چې په دې بل حدیث کې سلع راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې هغه د د خرص د سيزونو اغیلا د مخه ته د ورتلونه چې قافلې د خرص سيزونه غره روان کړي دي او یو سړی مخه ته غیله ورزي او په لار کې دا غي نه اخلي او د عام خلکو سره لکه غدا د ظلم کوي چې باغی باندې بیا په ګران ریټ خرڅي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض بيع دې نه کې باز استاسو په بيع د بازو باندې پرې د چې هغه معاملې دغه سره ختمه کی که ختمه نه کړه یا تالی اجازه درکنو به بعد دغه نه توکا ولا تلقوا السلع سلع د سلعتون جمع ده سلع هغه د خرج چې کوم هغه شی دی او دارنګي مخه ته مور زی السلع هغه چې کوم د خرج سيزونه دي نو هغه لاره ته داسې مو روزي چې ته د مخ کې نه چې بازار ته نه را رسیدلې او ته په لار کې هغه لمخې لورزي او هغه سودا اخلي او مخه ته مو ورزي السلع هغه د خرج سيزونه ته حتا يهبت بها الى السوق تر دې پورې چې را کوز کړې شي هغه د خر څیزونه الى السوق بازار ته بازار ته دې راورسي دلته یې د بازار په خوله کې واله په هغه دروازه کې واخله او بازار ته پرېده چې راشي تعام خلکو خیرخواهی ولټوه باب منتهى التلقي دا تلقی د کم ځای پورې لکه دا منی دا او کوم ځای پورې لکه ددې هغه حد کوم ځای پورې دی چې سړی ددې حدیث د نهې د لاندې شامل نه شي نو په دې ځای کې په دې باب کې دا وایي چې که د بازار خوله دا چې کوم ځای نه بازار شروع کیږي او یو سړی هلته ولاړ دی او د قافلې نه او یا د د یو تاجر نه چې د بهر نه سودا راوړي او په هغه خوله کې د هغه نه سودا واغسته نو الته ته واخلا او بیا په دې کې به د حدیث کې هغه بل دغه دا راځي چې الته دې ته واغست نو داغه نه سودا راواله د خپل دکان ته راوړو به دل ته خرڅه کا به پای کې دانه چې تی په مغه ځای کې ځکه موږ مخکې د دې وجه ویلی و چې یو سړی په غزه کې سودا واخلي نو نبی له صلوات والسلام د دین منع کړی دا چې په ما غزه کې مخر سوا دا غي وجه دا دا چې هغه شی شاته پاتې شي او به دسې دا لکه په پیسې په پیسو باندې یو سړی بدلی کی او د دې نه غ د ربا او د سود چې هغه سم معاملات دي چې بس پیسې په پیسو باندې وګټل شي نو هم د دې نه غ هغه مرض هغه پیدا کیږي نو چې هغه شی هغه مرض هغه په معاشره کې خور نشي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله ابن عمر نے روایت ته غوي چې كنا نتلقى الركبانا و منګه چې منګ با ملاقات کو دغه قافلو سره او منګ با لارې تور وتو د بازار نه ډیر لري فنشتري منهم الطعام نو موږ به داغي نه غلا غستا او موږ به لا بازار نه ډېر لري وو، بازار ته به لا موږ نه وو نه پرېښوده، نو فنهانا النبي صلی الله علیه وسلم نبي علیه الصلاة والسلام موږ منع کړو ان نبيعه چې موږ د هغې نه هغه غله هغه په لاره کې واخلو تر دې پورې چې یبلغ به سوق الطعام تر دې پورې چې راورسیږي هغه غله او هغه د خوراک شیان سوق الطعام د غلی بازار ته د غلی بازار ته ورسیږي دلته پرې د چې دلته ورسیږي نو دلته بیا اخلو خرڅوي قال ابو عبد الله ابو عبد الله البخاري امام بخاري وی یعنی هاذا فی اعلى السوق یعنی دا مراد دی چې یو سړی د بازار په هغه ابتدا کې اعلی یعنی د بازار په هغه سر کې د بازار په هغه سر کې چې یو سړی هغه دغه کوي او دا یعنی سودا اخلي نو په هغه ځای کې خیر دی جایز ده د بازار په هغه دروازه کې نو هغه ځکه جایز ده او دا غې نه اخوا چې بازار لانه دی شروع ته ته په لار کې اخلي دغه منه ده ويبينه حديث عبيد الله او دار روان حديث د عبيد الله دا د بیان کړي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر نه روایت ته قال غوي چې كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق او دی چې دی به اغسته غله به اغسته فی اعلی السوق د بازار په هغه خوله کې بازار په هغه خوله کې به سودا واغسته نو په هغه ځای کې د سودا غسل خو جایز دي ځکه چې بازار شروع شوی دی خو لیکن دی بس چل کو فیبيعونه فی مکانه نو دی به په مغه ځای کې هغه سودا غه به خرڅ کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین منع کړی دا فنهاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبيعوه فی مکانی نبی علیه الصلاۃ والسلام منع وکړه منع وکړه ان یبيعوه چې دی خرڅ کی دا سودا فی مکانی په مغزه کی حتا ينقلوه تر دې پوری چې هغه سودا را منتقل کی خپل دکان ته یا خپل سرای ته یا خپل ګودام ته یا خپل کور ته را منتقل کی د هغه ځای نه دی بیا خرڅوي نو په حدیث کې لکه دا دوه مسلې دا ځان لزان لدی باب اذا اشترط اذا اشترط في البيع شروط لا تحل دا مغه د د بریری روایت ته موږ مخکې مو ویلي کله چې شرط او تړي یو سړی په معاملې کې په یو معاملې کې شرط دا او تړي شروطا داسې شرایط پکې کیدي لا تحل چې هغه شرایط هغه روان دي هغه جایز نه دي دا یاد ساته هر هغه شرط علما وی هر هغه شرط چې پای کې احد المتعاقدین ته فائدہ وي احد المتعاقدین یعنی بای یا مشتری ته دکاندار یا گاک ته او هغه په کې داسې یو شرط اتړي نو دا شرط دا فاسد دی دا شرط دا فاسد دی او یا یو شرط په کدام دا کوي چې هر هغه بیع هر هغه شرط چې پای کې احد المتعاقدین ته فائدہ وي یعنی دا دوانه کسان یا بای یا مشتری او یا مبيعي ته فائدہ وي نو دا شرط دا فاسد دی نو بیع چې دا نو دا فاسد ده لکه د دې مثال دا سې دی احد المتعاقدين ته څنګه فائدہ مثلا یو سړی دی په بل باندې هغه موټر اور خرڅ کی موټر اور خرڅ کی او هغه دغه ته وی چې دا بس پتا باندې ما خرڅ ک هغه له پیسې ورکړي خو هغه په کې شرط دا کی خو دا چې موټر خو مې در باندې در خرڅ ک خو زلګ په نن ورځ به دا ما سره ز تر اسلام آباد پورې زما نو دا بدل به سبا در کومه او خرڅ یې پکو اوس پدی کې دا بای ته فائدہ ده نو دا شرط دا فاسد دی پدی سره دا بیع دا فاسدیږي یا مثلا یو گاک چې دی لکهغه د دکاندار نه سودا واغستا او سودای ته واغستا مثلا کپڑے ته واغستا هغه وی چې دا کپڑا خو د نما واغستا خدا لکه زبې د نه لا اخلمه چې دار ته اوم ګنډي نو اوس که مثلا لکه دا شرط کاغه مثلا درځي وي خو بیل خبره ده چې دغه بل معامله ده خو لیکن دا کپړه به د نزه په دې شرط باندې اخلم چې دا بر لګنډي هم ته نو دا اوس دا شرط دا فاسد دی په دې کې اوس مشتری ته فائدہ ده نو دا شرط فاسد دی دا بیع دا په دې طریقه باندې دا فاسد ده یا کله کله مبيعي ته دغه وی فائدہ وی چې مثلا ز پتا باندې دا دا غلام در باندې در خرصومه خو لیکن دل به تر روزانه یو کیلو نری غوخه ورکې نو سالان کی په دې کې اوس هغه ته نو دا شرط هم فاسد دی یا مثلا بل باندې سړی اس ور خرسي نو هغه ته دا وی چې دا اس مې در باندې در خرڅ کو په دې اس باندې مت فلانې شي چې دین هغه خوري دا اوس هغه شروط فاسد دي خ اذا اشترط في في البيع شروطا لا تحل نو کله چې یو معاملې داسي وي چې پای کې دا شرط فاسد دا به کې کې خودي شي نو د دې حدیث مصداق مطابق هغه فاسد شرط هغه به دی وباسي او نور هغه معاملہ هغه روا ده هغه جایز ده اذا اشترط في البيع شروط لا تحل کله چې یو سړی شرط کیدی په یو معاملې کې شروطن داسې شرایط کی دی لا تحل چی هغه روا نه وی هغه د کتاب الله نه خلاف وی نو بس هغه به لری کی دی او هغه معامله هغه جایز ده حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضی الله عنها قالت جاءتني بريره بريره هغه مال را عائشه وی فقالت نو وی ویلی چې كاتبت اهلي على تسع اواقن چې ما د خپل مالک سره مکاتبت وک په په نه اوقیو د چاندې بانی او په یو اوقیه کې څلويخ درهم راځي نو نه اوقیه چاندي نو چاره 36 دا تقریبا 360 دراهم دارالل ما د خپل مالک سره په نه اوقیو چاندې بانی مکاتبت وک فی کل عام اوقیه چې په یو کال کې بزا غي له یو اوقیه هغه برابرو ما یعنی سلويخ درهمه خو لیکن فاعینینی عائشی ته ویل زما امداد وکا زما امداد وکاو یعنی ما د دې دغه نزدک دامه اوس د وس نه بهر ده دا یعنی په یو ځل باندې ول ورکما ويكون ولا اکلی او ستا ولا چې دنو هغه زما د پاره مطلب سباله چې ته زتاواله ما او سباله چې بیا ته ستا د مرګ په صورت کې ستا چې هر سمال هغه پاتې شي نو هغه ولا هغه به زما د پاره نو فعلتو زبدي داغي نه واخلم نو فذهبت بریره الى اهلها بریره لاړه خپل مالک لا فقالت لهم نو هغه ته ویلي چې ولا بد دغه سي دغه د پاره یو زب تاسو له بس په یو ځل باندې پیسې درکما فابو ذلک علیها هغه مالکانو هغه انکار وکړ د خبرې نه نو فجاءت من عندهم دغه د خوانه بیا رااله او د الله رسول هغه ناستو فقالت وی ویلی انی عرست ذلک علیهم ما دا پیشکش پاغي باندې پیش ک فابو نو غي انکار وک چې ولا بداغي د پاره نو فسمع النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره واورید نو فاخبرت عائشه فاخبرت عائشه رضی الله عنها النبي صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خبر ورک نو فقال نبی علیہ السلام تو فرمایل خذیها خذيها چی دا واخلا دا بریرا دا غین واخلا واشترطی لهم الولاء او دا شرط اومنه دا غی د پاره د ولا یعنی په ظاهر دا غی د پاره دا شرط اومنه د ولا ځکه دا شرط فاسد دی ځکه فانما الولاء لمن اعتق ولا د هغه چا د پاره یی چې هغه غلام آزاد کی یعنی دا شرط که هغه هم لګی د دې څه حیثیت نشته ځکه ولا د هغه چا د پاره وی چې هغه غلام آزاد کی نو ففعلت عائشه عائشه هم دا څه وکړل ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الناس بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادری د په خلکو کې فحمد الله د الله حمد یو ویلی واثنا علیه او د الله د حمد و ثنا یو ویلی ثم قال وی ویلی اما بعد د الله د حمد و ثنا نه بعد ما بعد رجال داسې شي وی دي په دې بازي خلکو باندې چې یشترطون شروطا ليست في کتاب الله جاغي داسې شرطونه تړي چې هغه د الله په کتاب کې نشتا یعنی د الله د کتاب نه خلاف دي ما کان من شرط هر هغه وی هر هغه شرط چې هغه وی ليس فی کتاب الله چې هغه د الله په کتاب کې نه وی دلته د الله په کتاب کې نوی مراد ده چې د الله د کتاب نه خلاف وي ځکه ډیر شرطونه داسې دي عام طور باندې منګې تړو په معاملې کې لیکن هغه جایز جایز وی لکه د شریعت نه خلاف نه نو حالانکه هغه هم د الله په کتاب کې ذکر نه نه نه هر هغه شرط چې هغه د الله په کتاب کې نه یعنی دا غي نه خلاف وي فهو باطل نو هغه باطل دی وان کان 100 شرط اگر کا اصل شرایط ولې نه قضاء الله احق د الله فیصله هغه حق ده ډیر لایق ده وشرط الله اوثق او د الله شرط چې دینو هغه ډیر د اعتماد والا دی یعنی هغه پوره کول هغه لازم دي ځکه د الله د کتاب فیصله هغه ضروری ده وانما الولاء لمن اعتق او بشک ولا او د الله په فیصله کې او د الله په په شروطو کې دادی چې وانما الولاء لمن اعتق چې بشک ولا دا به دا هغه چا د پاره چې هغه غلام آزاد ک حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشه ام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه عائشي ام المؤمنين رضي الله عنها غیر اراده وکړه چې هغه واخلي یو وینځه فتعتقها او هغه آزاد کی فقال اهلها نو دا غوینځي هغه مالکان ویلي چې نبی عکیها من بدا پتا باندې درخر سکو خو علا ان ولا اها لنا د دې هغه ولا چې دنو هغه به زمنګ د پاره فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه چې دا خبره د الله پیغمبر ته ذکر کړ نو وی ویلی چې لا يمنعك ذلك یعنی تا دی ددې خبرې نه دهغې د اغستو نه دې تا دا خبره منع نه کړي دا شرط دې تا منع نه کړي یعنې تۀ واخله خامخا فانما الولاء لمن اعتق ځکه ولا چې ده نو دا د هغه چا د پاره ده چې هغه هغه غلام یا هغه وینځه آزاد کړه نو کم سړی چې در باندې درخرسې لکه دای د پاره د سره کیږي نه او پدې کې دا د چې به پدې کې دا یو بحث ان شاء الله مخ کې برام شي دا پر روایتو کې چې دا عائشه رضی الله تعالی عنها لکه دا آزاد کړه نو دې تبياغه فقهاغي تخياري تقوي چې دې ته بیا هغه خيار د د ازادۍ د وجه نه هغه حاصل شو چې دا د چا په نکاح کې وا مغیث دغه باره کې دواړه قسمه اقوال راځي مغیث چې آیا هغه غلام په دغه وخت کې او کنه هغه آزادو نو کم خلک چې وی چې چې غلام وی نو بیا وینځي تا بیا خو وینځه پاتې نه شوه چې هغه ازاده شوه نو هغې ته خیار عتق حاصل دی یعنی که هغه د هغه خپل غلام خاوند د نکاح نه راوتل غواړي هغې ته اختیار حاصل دی او هر چې یو آزاد خاوند وي نو هغه صورت کې ورته اختیار حاصل نه دی بلکې د هغه په نکاح کې وي امام ابو حنیفه وی چې نه خیار عتق ته په دواړو صورتونو کې حاصل دی که خاوندې غلام وی او که خاوندې آزاد وی او کم چې مغیث ته دغه باره کې به دوه اقوال راځي دوه صورتونو کې بریری ته هغه ته اختیار حاصلو چې هغه دغه په نکاح کې پاتې کېدل غواړي همې خوخه ده او که دغه نکاح ختمول غواړي نو همې خوخه ده ځکه چې اوس هغه آزاده خزه ده د دې بل باب نه بیا د سود او د ربا غ احکام هغه شروع کیږي الله دې موږ له دا غې د ویلم توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین